صلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد و علی آله و اصحابه الطیبین الطاهرین قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو په سلامونو او نیکو هیلو مو لمانځم ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسې په چوپړ کې یم په دې هیله چې دا خپرونه ستاسو د پام وړ وګرځي قدرمنو اوریدونکو زموږ د نننۍ خپرونې موضوع ځانګړې شوې هغو فتنو ته چې په آخره کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په امت کې ظاهریږي او د هغو د دینی د کموالي لامل او سبب ګرځي پیغمبر علیه السلام وسلام لکه څنګه چې خپل امت ته د ایمان په هکله د عباداتو په هکله همدارنګه د اخلاقو معاملاتو امر بالمعروف او نهی عن المنکر جهاد فی سبیل الله په هکله هدایت او لارښوونه کړې همدارنګه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په راتلونکي زمانه کې د دینی زوال او د تغییراتو او د فتنو په هکله هم خپل امت ته هدایت او لارښوونه کړې ده او خپل امت یې خبرداره کړی الله رب العزت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا ښودلي و لکه څنګه چې په مخکینیو امتونو باندې دینی زوال راغلی و او هغوی په قسمه قسم ګمراهیو کې غلطو کارونو کې بوخت شوي و او د الله رب العزت د رحم او عنایت نه هغوی محرومه شوي ول همدغه شان حالات به الله رب العزت رسول الله ته ویلي و چې همدغه شان حالات به ستا په امت هم راځي او د دې انکشاف او د دې اطلاع غرض دا و چې پیغمبر علیه السلام وسلام خپل امت د راتلونکي خطرې او د راتلونکو فتنو نه آګاه او باخبره کړي تر څو د هغو نه ځان بچ کړي د حدیثو په کتابونو کې د کتاب الفتن یا ابواب الفتن په عنوان سره چې کوم حدیثونه روایت شوي هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې قسمه ارشادات دي یعنی د دې نه مطلب صرف د رسول الله پیشګویي نه بلکې مقصد دا دی چې امت د را روانو فتنو نه خبر کړي او هغوی ځان ته د دې ته آماده کړي چې څنګه ده دې فتنو نه چې زموږ د ایمان د زوال سبب ګرځي د هغه نه ځان بچ کړو او ځان وساتو حضرت ابي سعید خدری رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وزراعا بزراع حتى لو دخلوا جحر ذب تبعتموهم قيل يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن رواه البخاري والمسلم ابي سعید خدری د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي چې پیغمبر علیه السلام وسلام وفرمایل چې تاسو یعنی زما امت د مخکینیو امتونو به داسې تابعداري کوئ یعنی ولیشت په ولیشت او څنګل په څنګل د دې نه مطلب دا دی چې تاسې به د مخکینیو امتونو داسې تابعدار وئ چې کومه پښه هغه وچتوي تاسې به هلته ږدئ یعنې ولیشت په ولیشت او څنګل په څنګل به د هغو تابعداري کوئ حتی که د هغو نه یو دا قصد وکړي چې د چرمخکۍ په غار او سوري کې ننوځي نو تاسې به هم دا کوشش کوئ چې هلته ننوځئ رسول الله نه پوښتنه وشوه چې یا رسول الله هغه مخکیني امتونه څوک دي پیغمبر علیه السلام وسلام ته چې صحابي ویلې چې یهودو نصارا دي رسول الله ویلې نو څوک به وي په حدیث کې د شبر معنا ولیش ده او د زرا معنا د ګوتو نه واخله تر څنګلو پورې چې هغه هم پوره دوه ولیشتې کیږي د حدیث کې چې کم لفظ د شبر یا د زرا راغلی دی د هغه مطلب بلکل هغه دی چې کوم موږ او تاسې په خپله محامره کې وایو چې قدم په قدم یا پل په پل د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې حدیث نه مطلب دا دی چې یقیني یو وخت داسې راتلونکی دی چې زما د امت څه خلک به د مخکینیو امتونو د ګمراه خلکو په قدم باندې قدم دي او د هغو پیروي به کوي په کومو ګناهونو او په کومو ګمراهیو کې چې هغوی اخته شوي دي دا امت به په هغه کې هم اخته کیږي او دوی به هم ګمراه کیږي حتی رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیث کې دا ویلي که هغوی دا قصد وکړي چې د یو حشرې په غار او سوري کې ننوځي تاسې به هم کوشش کوئ یعنی زما په امت کې به داسې احمقان وي چې په احمقانه طریقو سره به هغوی هم د اسلام د دښمنانو پیروي کوي یو صحابي وایي چې مخکینیو امتونو نه مراد یهود و نصارا دي رسول الله ورته نو څوک دي نن ورځ تاسې وینئ چې د انسانیت او د اسلام دښمنان تل لپاره دا هڅه کوي چې مسلمان د خپل اسلامي عقیدې نه واړوي او هغه یهودیت او نصرانیت ته متوجه کړي او تل لپاره د دې وحشیانو لاسونه د بغاوت لاسونه د مسلمانانو په وینو باندې سره دي خو زموږ ځینې بدبخته مسلمانان هغه څوک چې احمق دي بیا هم د دې اسلام د دښمنانو د یهودو نصاراو تابعداري کوي او د هغوی قدم په قدم ولیش په ولیست او څنګل په څنګل تابعدار دي او د هغو په لارو باندې روان دي دا فتنه ده نن ورځ تاسې په خپله ټولنه کې وینئ چې د اسلام دښمنان تل لپاره دا هڅه کوي چې مسلمان څنګه وځپي د مسلمان وینه څنګه تویې کړي حتی ماشومان په ګورو او په زنګو کې ووژني او تورسرې بې عزته کړي د اسلام شاعرو او مقدساتو ته سپکاوی وکړي په دې هڅه کې دي اما ځینې هغه کسان چې په نامه مسلمان دي د دې انسانیت او د اسلامیت دښمنانو په قدم باندې روان دي او د مسلمانانو په ځپلو کې هغو سره همکار دا فتنه ده واقعا د هغه فتنه ده چې د مسلمان د ایمان او د اسلام د زوال لامل او سبب ګرځي الله رب العزت دې موږ او تاسې دې فتنو نه په حفظ و امان کې وساتي په بل حدیث کې حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنه هغه فرمایي قال شبک النبی صلی الله علیه وسلم اصابعه وقال كيف أنت يا عبد الله إذا بقيت حصالة قد مزجت عهودهم وأماناتهم واختلفوا فصاروا هكذا قال فكيف يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تأخذ ما تعرف وتدعو ما تنکر وتقبل على خاصتك وتدعوهم وعوامهم رواه البخاري حضرت عبدالله بن عمر بن عاص رضی الله عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي چې یوه ورځ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل یو لاس ګوتې په بل لاس کې واچولې او ما ته مخاطب شو رسول الله ما ته وفرمایل چې عبدالله ستا به هغه وخت څه حال وي او ستا به هغه وخت څه رویه وي چې صرف په دنیا کې ناکار خلق پاتې شي د هغو معاملاتو کې او د هغو په وعدو کې به فریب او ټګي وي او د هغوی په منځ کې به سخت اختلاف پیدا شي او خپلو کې به داسې نښتې وي لکه څنګه چې زما د یو لاس ګوتې په بل لاس کې ننوتې دي وینو دا حالت نن ورځ په خپل ټولنه کې عبدالله بن عمر عرض وکړ یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته بیا هلته څه کول پکار دي چې داسې فتنې راشي چې خلک په خپل معاملاتو کې او په خپلو وعدو کې ټګي او چل او فریب کوي او خپل منځ کې به نښتي وي او ټول خلک به ناکاره او فاسد خلک وي زه به څه کوم یا رسول الله پیغمبر علیه السلام وسلام حضرت عبدالله بن عمر بن عاص رضی الله عنهما ته وفرمیل چې کم عمل هلته تا ته ښایسته ښکاري هغه عمل کوه او کم عمل چې هلته تا ته بد ښکاري نو هغه عمل ته پرېږده د حدیث په لفظ کې حصاله راغلی ده حصاله معنا چې دی بوس دی دلته د دې نه هغه خلک مراد دي چې په ظاهر کې خو به سړي ښکاري خو د سړیتوب نه به هغوی بیخي خالی وي هیڅ صلاحیت به په هغو کې نه وي د هیڅ استفاده به په هغو کې نه وي لکه څنګه چې د بوسو کې د څه صلاحیت نشته او د هغو نه څه استفاده نه کیږي بوس خو به دومره شي چې غواګانې به یې وخوري خو دوی به د بوسو په شان هم نه وي په خپلو معاملاتو کې په خپلو وعدو کې او په خپلو کړنو کې به ټول فریب چل دروغ او قسمونه وي نن ورځ وینو دا حالات دا فتنه په خپل وطن کې په خپل ټولنه کې وینو چې زموږ معاملات ټول په چل او په فریب او په قسمونو باندې بنا دي که زموږ دکانداری ده که زموږ تجارت دی که زموږ نور معاملات دي په وعدو کې خو سره وفا نشته ټول خپل منځونو کې نښتو یاستو څنګه چې یو بل ته دوکه ورکړو او څنګه یو بل د مستقیمې لارې نه کندې ته وغورځوو دا فتنه ده دا هغه فتنې دي چې د مسلمان د ایمان د زوال سبب ګرځي الله دې په موږ ته راباندې رحم وکړي رسول الله هغه ته هدایت ورکوي چې کوم څیز دې خوښیږي هغه کوه او کوم څیز چې تا ته بد ښکاري هغه پرېږده نو مسلمان ته اوس هم دا په کار ده چې د داسې فتنو په وخت کې د الله کلام ته متوجه شي د محمد رسول الله احادیثو ته متوجه شي او ځان ته علم حاصل کړي چې الله څه ویلي او رسول الله څه ویلي او د داسې فاسدو خلکو نه په داسې د فتنو په حالت کې ځان ګوشه کړي تر څو چې الله په موږ او تاسې باندې رحم وکړي او د دیو په فتنه او په عذاب کې موږ او تاسې پرې نووځو په بل حدیث کې حضرت ابي سعید رضی الله عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن رواه البخاري ابي سعيد خدري رضي الله عنه د رسول الله صلى الله عليه وسلم نه روایت کوي او فرمایي نږدې ده چې داسې یوه زمانه به راشي چې د یو مسلمان ښه مال پیغمبر علیه السلام وسلام به هم د قیامت او د هغې نه د مخکې پیدا کیدونکو فتنو داسې ذکر کولو لکه دا چې ګوره قیامت ډیر زر راتلونکی دی او ډیر زیات نږدې دی اوله خبره خو دا ده چې کوم شی د هغه راتلل یقیني وي هغه ډیر نږدې وي او هغه ډیر نږدې ګڼل پکار دي او دویم چې پیغمبر علیه السلام وسلام د قیامت نږدېوالی بیانوه د رسول الله مطلب دا و چې خلک بېغمه پاتې نشي او غافله نشي ته باید د قیامت دپاره او د هغه حساب او کتاب دپاره ځان آماده کړي د دې اصولو او عادت مطابق محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې حدیث کې د فتنې د زمانې د نږدې کېدلو خبرداری ورکړي چې کله په هغه ځایونو کې آبادي وي او هلته ښاریه وي د هغو حال به داسې خراب شي چې هلته د اوسېدلو دپاره چې ته په خپل دین باندې پوره پوره عمل کوي او د الله او د الله د رسول د احکامو مطابق ژوند کوي هغه به تا ته ډیره سخته او ګرانه وي لکه نن ورځ چې په ښاریو کې ده نو پیغمبر علیه الصلاة وسلام وفرمایل چې په داسې وخت کې هغه مؤمن بنده هغه ډیر په خیر کې دی چې هغه سره د خپل رمې او د سره د خپل مال د غرونو څوکو ته وخیجي هغه ځایونو ته چې باران وریږي او هغه فتنې چې په ښاریو کې دي چې د مسلمان د ایمان د زوال سبب ګرځي د هغو نه ځان بچ کړي او خپل ځان او خپل دین د دې فتنو نه بچ وساتي واقعا دا فتنې دي موږ او تاسې نن وینو خو الله فضل او د الله رحمت به غواړو چې په موږ او تاسې باندې رحم وکړي او دا فتنې چې زموږ او ستاسې د ایمان د زوال لامل او سبب ګرځي الله رب العزت د دې نه موږ او تاسې وساتي حضرت انس رضی الله عنه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم یأتی علی الناس زمان الصابر فیهم علی دینه کالقابض علی الجمر رواه ترمزی حضرت انس رضی الله عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي چې پیغمبر علیه السلام وسلام وفرمایل چې زما په امت به داسې حالت راشي چې هغه څوک په خپل دین باندې استقامت کوي د فحشاو د منکراتو په مقابل کې صبر کوي هغه داسې وي لکه ګویا چې سکروټی په لاس کې اخیستی وي د اور سکروټی په لاس کې اخیستی یعنی داسې وخت به راځي چې د فسق او فجور د وجې نه خلکو نه به الله رب العزت هیر شي او خلکو ته به د الله رب العزت په احکامو او د محمد رسول الله په لارښوونو عمل ګران وي او د حرامو نه ځان ساتل او په حلالو عمل کول یا حلال خوړل دا به هم خلکو ته ډیر ګران وي نو څوک چې په دې وخت کې د الله په دین باندې استقامت کوي د فحشاو د منکراتو په مقابل کې صبر کوي هغه داسې وي لکه ګویا چې سکروټی په لاس کې اخیستی دا حالت نن ورځ په موږ او تاسو باندې راغلی هغه کسان چې د اسلام دښمنان دي د انسانیت دښمنان دي تل لپاره دا تلاش کوي او د خپل ټول امکانات او وسایل په لار اچولي چې مسلمان او مسلمان ځوان څنګه د دې دین نه منحرف کړي او تل لپاره د دې وحشیانو لاسونه د مسلمانانو په وینو باندې سره دي او هغه غافل مسلمانان چې هغوی په فساد و فحشا و منکراتو کې ګیر دي الله تې ویر دی د حرامو د حلالو په منځ کې تفکیک نه کوي او د اسلام او د انسانیت دښمنانو ته زمینه د فساد برابره کړي نو هغه څوک چې په دې وخت کې د الله په دین باندې صبر کوي استقامت کوي د دیو په مقابل کې مبارزه کوي داسې ده لکه چې سکروټی په لاس کې اخیستی الله دې په موږ رحم وکړي همدارنګه حضرت ابي هریره رضی الله عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي چې پیغمبر علیه السلام وسلام وفرمیل قال رسول الله صلی الله علیه وسلم انک فی زمان من ترک فیه عشر ما امر هلک ثم یأتی زمان من عمل فیه بعشر ما امر نجا رواه ترمزی حضرت ابی هریره د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي چې پیغمبر علیه السلام وفرمایل چې ابي هریره دا وخت تاسې په داسې زمانه کې ژوند کوي ته په داسې زمانه کې ژوند کوي که هر څوک په دې زمانه کې د الهي احکامو په لویه برخه باندې عمل کوي او صرف لسمه برخه پرېږدي نو هغه هلاک کیږي او د هغو خیر نشته او وروسته به داسې زمانه راشي چې هر څوک په هغې زمانه کې د الهي احکامو صرف په لسمه برخه باندې عمل کوي غټه حصه یې پرېږدي الله به هغو ته نجات ورکوي د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په مبارکه زمانه کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د تعلیم او د صحبت او د معجزو د لیدلو په وجه هلته داسې ماحول جوړ شوی و چې د الله پاک په احکامو په ذوق او شوق سره عمل کول د خلکو خوښه ګرځېدلې وه هغوی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د صحبت نه دومره بهرهمند ول د رسول الله لیدلو په هغو دومره تاثیرات کړي ول چې هر چا په خپل شوق سره او په خپل ذوق سره نیک عملونه کول او دا هغو دپاره یو طبیعت ګرځېدلی و نیک عمل او د الله د رسول اطاعت او فرمانبرداری د هغو یو طبیعت او یوه خاصه جوړه شوې وه نو په داسې وخت کې او په داسې زمانه کې چې کوم سړی د الله پاک په احکامو کې لږ کوتاهي کوي نو د دې په باره کې په حدیث کې رسول الله فرمایلی چې د هغه قصور او د هغه کوتایی د سزا قابل د الله به هلاک کی لکه څنګه چې شاعر فرمایي قریبان را بیش بود حیرانی د دې سره محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل چې یو داسې وخت به هم راځي چې ماحول او زمانه به د دین دپاره سازګار نه وي لکه څنګه چې په مخکې روایت کې ما تاسو ته ولوستل چې په دین باندې قائم پاتې کیدل او په دین باندې استقامت کول به داسې لکه سکروټه په لاس کې اخیستل د داسې زمانې په هکله محمد رسول الله فرمایلی دي چې دغه وخت به د الله بندگان که د شریعت په احکامو لږ هم عمل کوي نو الله رب العزت به هغو ته نجات ورکوي او د الله د عذاب نه به خلاصیږي د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په حدیث کې چې لفظ د عشر ذکر شوی د هغه نه متعینه لسمه حصه نه ده بلکې د ډیرو په مقابل کې لږ تیر مراد دي چې یعنې ډیر د الله رب العزت په احکامو عمل کوي که لږ یو څه هغوی سرغړونه هم کوي بیا به هم الله دوی ته نجات ورکوي نو دا هم فتنه ده چې کومه زمانه د محمد رسول الله و هغه خیر القرون وه چې ورپسې وه هغه هم خیر القرون وه او دا هغه زمانه ده چې پیغمبر علیه السلام وسلام د دې په هکله ویلي چې دلته به کذب و دروغ و فحشه و منکرات به خپریږي او په داسې وخت کې څوک چې د محمد رسول الله په دین باندې عمل کوي د رسول الله په سنتو عمل کې الله به هغه ته د شهیدانو اجر او ثواب ورکوي او که د دنیا مادیاتو او د دنیا لذاتو خواهشاتو دې ته دوکه ورکړه او په دې آخره زمانه کې په فتنو کې راګیر شو نو د الله په عذاب او په لعنت کې به ګیري او د دې فتنو په واسطه به الله د دې ایمان هم زائله کړي نو قدرمنو اوریدونکو زما مسلمانانو ورونو او خویندو ژوند ډیر محدود دی ژوند ډیر کم دی هیڅوک د خپل د ژوند د وخت ضمانت نشي کولای زه دا ضمانت هم نشم کولای چې د دې سټډیو نه به زه ژوندی وځم خپل کور ته به ځم دا ضمانت زه هم نشم کولای او نه څوک ماته کولی شي نو راشئ په دې آخره زمانه کې چې د فتنو زمانه ده واقعا د فتنو زمانه ده الله ته متوجه شئ د خپل عملونه د خپل معاملات د خپل جامه د خپل اخلاق د خپل کړنې ټولې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د لارښوونو مطابق بوځئ تر څو چې الله د دې تباه کونو فتنو نه موږ بچ کړي او په خپل رحمت کې الله رب العزت موږ راونغاړي او که په داسې وختونو کې هم د اسلام او د انسانیت دښمنانو په قدم باندې موږ قدم کیښوده لکه څنګه چې رسول الله په حدیث کې فرمایلی او جاهلانه او کورکورانه د دوی تقلید موږ شروع که او د دنیا او د دنیا په خواهشاتو باندې موږ مصروف شو د الله نه د عباداتو نه د قبر نه او د جهنم نه د جنت د احوالو نه موږ غافله شو نو بیا دا فتنو کې به راګیر شو او زموږ د ایمان د زوال سبب به وګرځي په دنیا کې به هم ذلیله یو او په آخرت کې به هم رسوا یو الله رب العزت دې موږ ته توفیق راکړي چې تل لپاره د الله د احکامو د اوامرو پابند یو او د خپل د محدود ژوند نه د دې کم ژوند نه په استفادې سره د خپل د آخرت ژوند ښایسته کړو تل لپاره د الله کلام ولولو د محمد رسول الله احادیث ولولو هغه څوک چې په کورنۍ کې پلرونه دي میندې دي هغوی خپل اولادو ته اسلامي تربیت ورکړي او هغه څوک چې ځوانان دي هغه دې هم په ځواني کې الله ته متوجه شي چې الله په موږ باندې رحم وکړي په دې هیله قدرمنو اوریدونکو دا وه زموږ نننۍ خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې کړه تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته حاضرېږم تاسو ټول په پاک رب سپارم پاتې ژوند او پاتې ورځم نیکمرغه